د کور او د معاشري د اصلاح لپاره او په دې آیات کې تفصیل د محرماتو دی پنځلس محرمات په دې آیاتونو کې ذکر کیږي هغه زنانا چې همیشه د پاره د غي سره نکاح حرام ده هغه په دې آیاتونو کې الله ذکر کوي چې له محرمات ابدیه وي چې کوم زنانو سره همیشه د پاره نکاح او واده کول حرام دي وقسمونه په دې کې نسبی ذکر کیږي چې د نسب د وجنه د غي سره نکاح حرام ده په دغه محرماتو کې به اول قسم د نسب ذکر شي امهات مین دي د مین دو سره نکاح کول حرام دي ترې امهات کې بیا نیاګانم داخلي دي کده پلار د طرف نه کده مور د طرف نه اگر کدا غي په بر باندې سلسله وي نیادا غره نیادا په برزا او دویم به ذکر کی بنات نونا پتا سو باندې همیشه د پاره حرامي دي او په دې بنات کې بیا هغه نوسی او نوسانم داخل دي کله زوی د طرف نه او کله لور د طرف نه نوسی کله زوی د طرف نه او کله لور د طرف نه اگر که په نسبت کې لاندې نه نو سیدا کړه وسیدا د زوی د طرف نه یا د لور د طرف نه دا ټول په بنات کې داخل دي دا حرام دي او درم په ذکر کې اخوات خوین نه دا خوین دې که سکري او کنا سکا دارنګ سلورم په ذکر کې عمات اپوګانی د پلار غخوین دې چې باز خلک ول تروریانی وایي دا کسکه یو کنا سکا او په دې کې د نیکو دارنګ د غور نکاح خويندم داخل دي په عمات کې چې د پلار خور دی دا یا د نیکه خور دی دا نو دا همیشه د پاره حرام دي او پنځم به ذکر کی خالات ماسیګانی کلا ماسیګانی سکری او کنا سکا او بیا په دې کې دنیا غخوې نیم داخلي دي دا رنګ د غورې نیا د مور خور چې دا غیله ماسی وایي او که دنیا خور دې نو غم پکې داخل نه او بنات الاخ ترویری پتا سمان دې حرامي دي کدا سکرور وی کنا سکرور وی دا غلونه پتا سو حرامي دي اوم به ذکر کی بنات الاخت خورزه د لونو هغه اولاد او دا غي لونه کدا خوین به سکوي او کنا سکوي نو دا غي هغه لونه په سړی باندې حرام دي او دا و قسمونه کم چې محرمات د نسب د وجې نه ذکر کیږي نو دغه شان د رضاعت د وجې نم دا حرامي دي دا و قسمونه د نسب د وجې نه اومین دي لونا خوین دي پپوګانی ماسیګانی رویری او خورزی نو بیا به د مثال په تور باندې ذکر کی چې تاسو رضاعی مین دی او رضاعی خوین دی په تاسو حرام دي مفسرین ذکر کړی دا په طریقې د حصر نه دي چې د رضاعت د وجې نه صرف مور او خور حرام دي دا په تور د مثال ذکر کړی څنګه چې د نسب د وجنه دا وزنه نه حرام دي نو دغه شانتي د رضاعت د وجنه دی حدیث د بخاری کې راغلی رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب د رضاعت د وجنه د پي ورکول د وجنه زنانه داسې حرامي څنګه چې د نسب د وجنه دي او بیا ورپسې د مصاهرت او د سخرګنۍ هغه محرمات ذکر کی چې خپل خواخ در باندې حرام ده دارنګي پرکټي یو سره دی یو زنانه سره نکاح کی او دا غي د مخ کې نه یو دور وی نو په دې کې بدا شرط ذکر کی د دې د مور سره د چرته نږدېکت جنسي تعلقات شو نو دا بیا په سړي باندې حرام ده او کنه کویدل دی او زنانه سره شاو کړه غي لور دا خو دې زنانه سره دې سړی لا واده نه کړي دهور نه شوي او دا خزه مړشوا یا د پری خود نو د لور سره بیا نکاح کول شي ذکر دی آیات کې به ذکر کې وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن هغه پر کټي حرام دي چې دا غي پمن دوه نساء دخول کړي او دا رنګ ذکر بشي چنګین دې پتا سمان دې حرامي دي وحلائل ابنائکم د زامن او اغا نګوریانی د زامن او اغا خذ چې غیلن ګور وای دا پتا سبحان الله حرامینی او بیا به وی الجمع بین الاختین د دوو خويندو په منځ کې جمعواله کول چې دوه خويندې دي په یو نکاح کې جمع کول نشي دا هم د مثال په تور باندې ذکر کړي ورنه احادیثو کې راغلي دي چې خزا او پپوي نشي جمع کوله خزا او ماسی نشي جمع کوله او فقهای احناف دارنګ نور اهل علم دا قاعده ذکر کړي هر هغه دو زنانا چې یو دې په دې کې ناری نه فرض کو دی یو بل سره نکاح نه کیږي نو یو سړی او مسلمان د پاره دا جایز نه دي چې په یو نکاح کې دا جمع کی دو داسې زنانا کپدې کې یو سړی فرض کو چې دا یو سړی شو او د دې دواړو په خپل منځ کې نکاح نه کیږي او ځنه حدیث کراغلی چې لا تحرم المصه ولا المصتان یو ځل یا دو ځلی کپی ماشوم لور کې او ځلی نو په دې سره حرمت ناراضي بلکې درې ځلی به ورځي او د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها او د بعض اهل علم مذهب دا د پنځه ځلی په ورکول دي او بعضی کې وزن راغلی دی بعضی کې سلور زوی په دې ټول قولونو کې راجح قول دا دی دا د جمهور اهل علم نه چې معمولی غونته پي کې یو ځل ماشوم لور کې خو چې یقیني تور باندې پته ولګي د چراغ خېټې له کوزي شوي او په موده د رضاعت کې چې دوه کالو نه کم ماشوم یو په دې موده کې پي ورکې نو په دې سره حرمت د رضاعت راځي اهل علم ذکر کړي چې فی حجورکم دا قید اتفاقی دی پر کټل کستا په پرورش کې یو کنيوي او د مور سره تا نکاح کړی دا دخول لیکړې نو دا در باندې حرام ده خدا خیر غالبا ذکر کو ځکه غالبا پر کټل دا د خاون په پرورش کې وي فإن لم تكونوا دخلتم بهن کچرتنی تاسو چې صحبت مو کړی دا غي سره صرف پیدن مو دیو زنانه سره کړی دا او دا غي یو لورم د دبل خاوننا او د دې زنانو سره تاسو دخول او واده نه کړی جنسي تعلق نه شوه دا خزم مفری خدا د جمهور اهل علم د عام فقها او قول نه نه چې زوی که حقيقي دی او که رضاعي زوی دی رضاعي زوی څنګه وي چې ستا بیبي هغه لپاره ورکړي دي نو یې د د خزه سره نکاح کول حرام ني دا د جمهور او د عام اهل علم مذهب نه د شیخ الاسلام ابن تیمیه او داغه د شاګرد علامه ابن القیم رحمهم الله دا غیر آیه دا, دا چې درځای وی د بیبي سره نکاح کول دا جایز دی په دې کې څه حرمت او ممانعت نشته ځکه دا غي په حرمت باندې د قران او سنت سو واضح او صفا دلیل نه راغلی او بل په قران کریم کې دا خیر چې من اصلابکم خزی د زامنو تاسو هغه زامنو چې پیدای تاسو د شاګانو نه نو دا قید کار دلیل له چې د سره نکاح کول جایز دی ځکه قران ویلي د هغه زامنو د هغه زامنو بیبیان او خزی تاسو له ندی جایز چې کم زامن تاسو د شاګانو نه پیدای په دې مفهوم څه شو چې کوم تاسو د شاګانو نه نه دي رضای اولاد دی رضای بچی مو دي نو کراغی بیبیانی دي او هغه طلاق ورکو یا د رضاوی بچ ممړ شول او خزه پاتې شو نو تاسو لا ور سره نکاح کول جایز دي دا مذهب دی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او داغه د شاګرد علامه ابن القیم وحلائل ابنائکم الذين من اصلابکم او خزی د زامن استاسو اغه زامنو چې پیدای استاسو د شاګانو نه او دویم دا د هغوی په منځ کې صله رحمي او رشته داري کټ کول دي ځکه د بنو په منځ کې عموما خفګان او جنګونه وي نو دوه خویندې چې تا د نکاح لاندې کې د هغوی په منځ کې چې کومه صله رحمي ده کوم محبت دی هغه دې ورله ختم کړو ان الله کان غفورا رحیما یقینا الله دې بخونکی او مهربان عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قول امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې په کتاب التفسیر کې ذکر کړی ويحرم من النسب سبع ومن السهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم واذا نسب د وجنه وزنان حرامني او د رضاعت د وجنه مو حرامني بیا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا آیات ولستو چې ابتدا کې و زنانه د نسب ذکر کې چې حرام دي او د مثال په تور باندې د رضاعت بیا د ذکر کې ورنه څنګه چې د نسب نه دغه و زنانه حرام دي نو دغه شان چې د رضاعت د وجنم حرام دي بیا دی آیات لفظی ترجمه لګورئ ورپسې آیات هم لګوګد دي وضاحت او تفصیل پکې دي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين